وجوه وجهدو مراد له طریقہ یار باب بیان ده په بیان د طرق د خفاشه د اسباب د خفاشه په معانی نظم القرآن د قرآن پاک د عبارت په معنی شه هغه شه د خفا اقسام بیانوي بنسبت الهاد العصر خو دا خفا په نسبت سره ا دغه موجوده زمونه ولا حال کېته د قرآن کې ته مشکل شوه ده ته ګرون ده او د قرآن پاک په عبارت په معنی باندې په مطلب باندې نه پیږي دغه اشکال واجه کې مدو کنه د خفا واجه کې مدو په شوی لیکنه خلک ته د قرآن پاک مشکل شوه ده موجوده زمونه ولا حال کېته په دې باره باندې په دې باندې بحث کوه شاه صاحب دا باب د بیان د اقسام د خفاشه د طرق د خفاشه چا خفادو په معنی د نظم د قران شه د عبارت د قران شه قران پاک عبارت نه تعریف په نظم سره کو او د خفا په نظم سره دې غزمونه ول عالمونه ته او بیا دا باب د ازلا د خفاشه په شو واضح بیان سره کنه خفا مجدره کی ليعلم ان القران العظیم دغه بیان کول خو ساده بیان ده چې د قران پاک دا په خالصه فصیحه بلیه عربي ژبه بندر نزل ده قدیم عربي ژبه ده فصیحه بلیه ژبه ده ا قدیم عرب خلک ته چې په یوه په ژبه شي فرق نور وغلا تغییر نور وغلا ژبه یې کنه بالکل سالمه فصیح عربي ژبه و ایت ایس اشکالات نه پښه د قرآن پاک په سمج شه ځکه چې خپله مدري ژبه یې وه په دې لغات یې باندې پیدل په دې ترکیب یې باندې پیدل نیپاوال زمناشه د سابقرانو په زمناشه چې کله قرآن پاک نزول زمنه وه د ای خلک دې پورا قرآن پاک دغه معنی نه و مطلب خپل او تسوکاوی اته مشکل نه وي بلکې په خپل سلیقه باندې افطری سلیقه باندې کنه په پیدل به لغوی معنی بابت له په دا پیدل چې دا مجاز ده په دا پیدل چې دا کنایا ده په دا پیدل چې دا استعاره ده دې دغه اشکالات نه وي پښه د خدای په صفات دغه داسې دي چې متشابهات نه دي خدای په کار دین کدا خدای په کلی دین کدا خدای په کار رحمان دا اې دې ټول چې کوم خپل حقيقي معنی دي هغه د خدای په کړ چې محل دې لشي و الرحمن الشتبا یا په حدیث سي چې کنه هر تر وخت خدای په اول اسمن تر کې زیږي نزول د پرودګار اول اسمن ته دغه صفات ته کنه دغه نمانه شوې د چې دغه کوج باندې کې ستاره تحقیق باندې کې ستاره په دې باندې شک نه پیدل او د پیو کنه معنا شوې ده بقي کړه پاک دې ته وکاو ا دې وجه سره به کرامې پښتنه د کړه پاک مترک ډېرې کامې دي ټولې پښتنه چې به کرامې کړي کړه پاک شه تقریبا ويسالونك ويسالك ټول کنه دا ټکه دوه دوه سره غلا ده کړه پاک شه کنه هر کوه پاک تا او بشمیر آیاتونه دی پښه کنه خو دا پښتنه سورینه کا تقریبا تقریبا 12 سونه ذکر شوی دی مری ما شا کنه چې دې ته د پښتنه ډیر ضرورت نه و ورستیا زمنا بدل شلا پښه به شاته هیرو لو کنه واجما پنه وتل هجما کوي پنځه کوي هغه د مدریجو باندې بلکې دې پښه به شاته پر کولو قرآن پاک یو ژبه ده د میر بله ژبه ده د میر لپاره د قرآن پاک ته عبارات نه وای دی که نه نظم نه مطلب خستل مشته سخت مشکل شول نه په هغه استعاره پېږي نه که نه لغوي منیر سي نه ترکیب سي که نه میر لګیا شوي که نه هغه لغات په زده کولو باندې چې میر به لغات زده کوي عربي لغات زده کوي چې ضربا سمانا دو یضربو سمانا دو ضربو سمانا دو صيغه باز ده کوي وتا ترکیب باز ده کوي نحو باز ده کوي سر باز ده کوي لغت باز ده کوي بلکې معنی باز ده کوي کنه چې فصاحت برات العلمي نه ابا ته کوي چې کنه د قرآن پاک د نظم نه مطلب خپل اته کمیل ورنږدې شي یا ورورسېږي ا دې کې پر بیا علمونه تفسیر جوړ کړ دا د عربې د پر نه وی جوړه مو ته کړ دا می د پر جوړ کړ چې اسک نه په پیدل کنه امی د پر تفسیر جوړ کړ کنه ما نه ته کې چې دغه لغوی ما دام او مراد ما دا غو دې کندو ته مجزي من مراد دو دو ته کنه استعاره دو دا کنایا دو کنه دا تفسیر به خاطر د پر جوړ کړ کنه او په داسې کړ دا بحث ته تفسیر وی دو وی دو ډیر شکر ا تفسیر میدان په وی دې شو دا خبره وکړه لاندې لیو علم چې کنه په دغه څه پوښیسته ان القران العظيم قد نزل في لغه العرب الكوحه المبينه الواضحه قران پاک نازل شو دا د عرب عربي په شباب باندې هغه ژبه چې هغه کنه بالکل خالصه عربي وه نه را پر دې لغات پر دې ژبه کنه یا اسلوبي نه نیو ګاډ و المبینه واضحه تا چې هغه بالکل واضحه و صفاره به ژبه وه وفهم العربو ما نه منطوق هي به سريقتهم او متقدمين عربي كان د قرآن پاک د منطوق معنا په خپل طبيعت سره پیژندله التي هغه طبيعت جبلو عليها چې په کوم طبيعت باندې خپل پیدو دي مدري ژبه یې وه لکه خدای په کاوی یې کنه والکتاب المبین قسم دې په دې واضح کتاب باندې دا چا دې پر واضح تا دې دې پر واضح کړه مې څه ترجمان درسي نن وتل نور د حدل په تعویل او د متشابهات قرآني شي چې په داسې مان نه ورسته وتصویر حقایق صفات العلیت او دا رنګ د شریح مرضی دغه دو چې د صفات الهی د حقیقت نقشه ما پیش کوا چې خدای په پیغام کې څنګه نوستا څنګه برابر ده خو دا په قسمه وال ته سرنګیر کې زیږي ا دې ګه صورت کښې نه مړ دوه کنه چې دا به نه کیسه و تصویر حقایق صفات لایت و د شریعه مرزیدا و چې نه ده کنه نقشه باندې د حقایق صفات لایت دا سوی که چې باس یې کنه سرنګ د الله په شان سره لیکه دو کما یې لیکو بشانی کما یې لیکو بشانی مې نه په پیړې او درنګ زنا شاینا مبهم کو رفق ذکر دی ا ش ر ي مزيد هغه دوی چې د مبهم تفتیش و تعین مکه و تسمیت نه مبهم او مزید شیا دو کنه ادمه تسمیه د مبهم چې د مبهم کله مدینو مرده لکه مثلا فاغه پر چې پچا پر کنه نه کیدا پر متعلق دی نه حکم پر متعلق دی ولا تقربا هذه الشجره ادم حبيت ولا تقربا هذه الشجره ادول تماور ذكي سر اس پدا پر ایسو حکم نه ترلا او نه پدا کې دا پر تللو که چې دا خو دا منی مشته دا ونه کیما ونه وا کنه پاک شه دې نو مرزو کړو بلکې بجنسي ذکر شولا من شاء الله دوکا چې تاسو پاته مال کې وسا چې دا غنم منی وا کدا انذار وو کدا پل کا پل کا حجیرا وا کدا انګیر وو کنه دا څه شي ونه وا کنه کله ګل ضرورت نشته و نه کنه ما په منډه ډېر په شوي سره یا د موسی علیه السلام کنه فالک عصا او ټنډې وچه ولا ټنډې خو دې لرګي نه جوړې یس نه جوړې لرګي نه جوړې یس نه جوړه وا کله لرګي نه جوړه وا بیا دې شوی وا کله غزه وا کله تیت ونه وا کنه کیمه ونه مبهم ذکر شوی دا پرې څه کړه په دې پس ما ګرځي ځکه چې سمر ویزا وا او څه کنه کیمه ونه نه وا یا دې اصحاب کښې کنه په ټوله پهلو پسې ما پسې ګرځي ځه که نه سه تاریخ ته بل نه کړه چې په هر پهلو ډګې شته چې کیما کنه پر حکمت پر متعلق ده د کنه عبرت ځای نه دی خو به چې مخفوظ ذکر کړی دی کنه وما اشبه ذلك یا دا نه منه ده چې هغه پر احکام نه پر متعلق عقیده نه پر متعلق بیا یې کړه مبهم پر شول کنه د شریعت منشادو ولذلك ا د و ج ن د ي پښتنه ډېره کمه نبي سم کړی دي ولهذا لم يرفع في هذا الباب من الاحاديث الا شن قليل ندي مرفوع شوي په دې باره شي د حدیثنا مگر ډېر کنه کم احادیث چې امر پورې وایات دي چې بالکل نبی سم تفسیر وغلاوي د حدیث کنه ای وایات هغه ډېر کم دي ټول لسبه کرامه په اثار باندې چې مشکل کنه عن ابن عباس عن اكرمه كان عن فلان كان عن عبد الله بن مسعود كان د سبه کرام اقوال دی پښه مرفوع حدیث اډر کام دی پښه ځکه چې دی پر اټه کام کړی و ولكن لما مزت تلك طبقه خو هغه کنه یا صفا شبه ول خلق او د صفا طبيعت ول خلق کرکه چې تیر شول وتدخل عجم عجم په نه وتم وترکت تلک لغت الاصلیه هغه اصلي ژبه پوت شولا چې د عربي کوه ژبه وه واستعصف مراد في بعض المواد هم او په ځنه د یوشي د مراد پیژنګرې کنه فهم هغه مشکل شو ګرون شو وبس تر حاجت الى تفتیش اللغه والنحو حاجت په شو کنه د لغت تفتیش ته چې میډه پښتنو کې چې دغه لفظ سمانادو او لغوي مناسبو ودا سره مو ترکیب ده و دې کې مو دې په سر خشه به کنه نه پښې زکه چې مو کنه هغه نه مړی نه به کنه نه راکنه د سبق و خسوي یا نه مړی به د عرش طریقه زده کړی وي نه په مشکل ځای به کنه شاته په قرآن په دې ځای ځای دي اسباب صوبت فهم المراد من الكلام اس هغه وجوه بیانوي اسباب وکړه وجود مشکل وړي د فهم د مراد د قرآن پاک نه حکیم وجوهات چې قرآن پاک مشته مشکل شوه ده مختصر معنی شي چې فصیحه کلمه یې ته ویل شي که نه چا به بچ وي تنه خور د خور په نه و ابي بچ وي د غرابت نه او د مخالفت ته که نه قاعدې لغوي نه قاعدې لغوي نه قاعده صرفي مراد ده اداره به بچ وي ایو ایبو چې په سره کلمه کنه د غرغنه ودی فصحت نه یو په غرباته ده فصحت کلمه ته وی چې بچاو د کلمه ده خلوص نه کنه کلمه ده اتنفور د خور په نه د غربت نه او درنګ د مخالفت ته قیاس لغوی نه اثر قید به خلاف نه وی اثر به موافق وی دا لفظ به غریب نه وی او تنفور د خور په بنی پشه دو تا دي غريب نان مراد چه کنه پاشو غريب شتا بیا خو نو چه غريب شتا پاشو دا خو بیا کلمات فسیخ نشول چه کلمات شو بیا دا کلامه فسیخ نشو اذن مراد مشکل الفاظ په هر ژبه شي مشکل الفاظ وي کنه هغه کنه غريب د قران چې په نسبت سره کنه عام خلک ته کنه غريب دي چې کوم فصحاب ولا هادي په حق شدا غريب نه دي هغه سره استعمالوي کنه او چې کوم عام خلک ته هغه په حق شکنه به دا غریب دی الفاظ هغه اجا ټکی ډیر نه دی ارویدلی مثلا ان الانسان خلقا هلوها مشکل ټکا دا کنه دا ډیر کول پښ نه سمریږي سما او ارض خړې سمریږي ما ټکا سمریږي سما او ارض ټکا سمریږي که جبا ټکا سمریږي کنه او هلوها ټکا یو سم شول کول پښ ا دې دراي دغه دا چې دا څنګه رېب د دروشي مستو کړې پښه به دې ګټي کې مناز د کواسه به کرام تابعین نه کله ما کومه مناز نه کړ شو هغه سم معنا کړو صاحب کرام نه او تابعین نه وسار المعانی او ټول کن المعانی المعانی د تکن هغه د علم منی مهرین دی نه مراد چې د فتحات بلاد علمي نه ورتي کنه مراد علي بني نه لغويون مراد دي کنه چې د لغويت کې ماهر دي لکه زجاج کسا مبارک کسا سغلب کسا کنه خليل کسا دا کنه ا لغت ماهرين دي دا کنه ماهر اماني ماهرين دي ا دې کنه چې کوم منا د کښوي کنه دا یې دورای ده کنه هغه به منا وخلا او په دې باندې شکر خپل کتابونه مدور شوی دي کنه بیان بن شروع کوم یو خدا وجه ده غرائب القرآن دارنګ غرائب الحدیث هستا حدیث مشکل فاز دي کنه او مستقل پابند کتابونه جوړ دي وکنه نهايه ابن اسير نهايه مجمع البحرين په حدیث کې ته ورته مجمع البحرين دا د کنه مشکل حدیث مشکل فاز په بیان په شوه ده و حکم د جمع سره لګي جمع خوند ذکر شوی یا اتفاق هوی د خطاب نه غیبت تا یا کنه بالعکس بالعکس ها واحیانا لتقدیم ما حق التحریر او بالعکس په کلمات هي رد البدر شوی کنه هغه شای چې حق تحریر مخته ذکر شوی یا حق تقدیم کنه هغه ورسره ذکر شوی چې په مطلب شعر بخته کې مطلب شعر سره کې مطلب به ټیک شي کنه چې په لوکای کې دا منو خپل په دې کې به دا منو وي حالانکه دوی مشترک نه پدې دوی بل منو دو وحین به سبب تکرار او اتناب کلا کلا کیسا بار بار ذکر کوي تکرار کې تکرار اتناب نه کنه مشکل جوړیږي او کلا کلا سبب د اختصار او د اجاز اړ کې اجاز ډیر لاندې کنه عبارت ډیر لاندې او کلا کلا دا مشکل جوړي په سبب د استعمال کې نه سره کنایا وی تعریض وی متخبه ده مجاز عقلی ده فیمه له احوت سعدا اذا بختور ان کچ اذا پر رب سپتی ایت نه فی مبدل کلام علی حقیقت از امور چکر په تفسیر باندې بریت کو مبدل کلام نه تفسیر مراد ده چکر د قرآن پاک په تفسیر باندې بریت کو اګه په هاش ده دا امور ده کې د امور حقیقت ته مد نظر ستی کنه غرائب القرآن كنا هذا ذكري وي كنا حقيقتنا مجازينا كنا ايه سعره دا قوي وي كنا درجه په دغه پیوجي کې چې کله کله داس کله مضاف حذف شي مذکرې پوتې وي کله مذکرې حذف شي مضاف پوتې وي کنه دا د کوم مراد ده شاید نه کوم مراد ده اس چې سمرا د باب ذکر شو او چې اس په دا تفصیل پاري باندې راګري پاري باندې وخت کنه عبد الله بن مسعود كما كان تفسيرنا كريدو كما نكريدو كنا احسن طريقه دو بهترين كان طريقه دو فدي عبد الله بن مسعود كنا دير طرق رو دي دير شغردون دي دا پرنسيپل يار بوني دا پرنسيپل يار بوني دري دير مسؤول دي يو عن طريق ابي ابن ابي طلحه د ابن ابي طلحه په طريق بوني چې ابن عباس نه كيم تفسير نه کړ شو دا منل کړ شتن ا بهترين طريقه دو ابن ابي طلحه علي بن علي بن طلحه كان واتمد عليه البخاري في صحيح اما بخاري په دې باندې اعتماد کړه په خپل بوکر زبو شي کنه کتاب تفسیر شي کتاب تفسیر مې حکړه دا اځي کده کو سره پک مشکل ہے ترجمه کړو کنه پاګه شي کنه د ابن عباس نه چې کیما ابن ابي طلحه طریقه ده کنه په دې اعتماد کړه دا هو غالبا ټول نه امیر صاحب کرام تفصیلات ذکر دی یا په ابن عباس کې امیر کو روپیا غا ذکر دی او غالبا دا ته ابن عباس سره کا ابن ابي طلحه په سند بونه بیا ثم طریق زحاق هن ابن عباس ابن عباس ته چې کیما زحاق په سند بونه لکه شوی دو کنه دویم نمبر دغه هغه طریقه دو مسند غونډه دو وأجوبة ابن عباس عن صلاة نافع بن أدرك دا درېما طریقه ده او جوابینا د ابن عباس د نافع ابن ازرق د سولې ابن عباس رته نو کنه تفسیر اکال لیکي جوابي سوتی کله چې په غاښ لوستو خلک به څنګه لوستو نږدې خلک کنه پر جامه ده کنه سبق سبق کرام هو خو خو پته شوی دی دا جامه ده سبق سبق کرام به عامه بندر سمیم ده کنه پښتنه پسری کې کنه دا یو ته لوسته او کنه پاک په تفسیر باندې لګیا دا کار چې تا مثال چې ورشي ته وسه پښتنه ونه وکي به ورو دا نافع ورو پښتنه ونه کړ شریک لکه نه یو پښتنه دا ونه وکړ عن اليمين والتو وعن شمال عزين دا عزين سمعنا كو ايه فهم ترجمه وتكا عزون عزين ديتا ولا شيء چې ملګری په یو ځای په یو ته یو کنه ډاره شو خلکا جوړه کنه خلکا جوړه د ملګری ولایت یې عجیب ته ورسې و چې دې سنت پښکا چیرته په عرب کنه عرب دې نه خبر دي چې ته عرب دا منه کو فورنی کنه د عبید سیر وته درو کنه اخر وته یو دو کنه اخر وته درو کو پاشه چې کله لغت استعمال ده دا کوم کنه عربي رتور ودی مې په مخسر ته تیر کو کنه دا غ درې تر کې باندې چې کیمه کنه تفصیل نه کړی دی ابن عباس نه کوم مشکل لفظ کنه هغه بهترین تر وکړي کنه مستقل کې تیمه په دې حاله مې جوړ کې کنه خراب قرآن شي کنه دا ابو عبیده کتاب دا ابو عمر زاید ایک کتاب دا ابن دریب کتاب دا عزیزی کنه مشهور کتاب دا کنه هغه جوړ کړی دا په پندره سکولا شي اور ډیر عمدہ کتب کنه مفردات امام راغب په دوی جلد شي کنه دا ته مفردات امام راغب راغب القرآن وقد ذكر سويتي هذه الطرق الثلاثه في كتابه جلدي سويتي په خپل کتاب شي چې اتقان دا پاسه دا درې وړ طرق په خپل کتاب ذکر کړی دي کنه په اتقان شي کنه الاتقان في علم القرآن دا ځکه تقریبا په دوی دوی جلد شو کتاب ده اته تفسیر ده مجموع البحرین اګه تفسیر ده پر دا مقدمات او تفسیر نه اتکان دا اګه پر مقدمات او په دې شکل علوم القرآن بلغونه ده تقریبا اسی علوم د قرآن پاک ذکر کړی کنه په شه دغه یاد وړي دي کنه هغه درې تورو کو د ابن عباس ولا ثم مالك البخاري چې هغه د کنه غریب القرآن په شان شرخه شوی سره د اسباب د نزوله او دا زه مستقله رسره جوړه کړ بکه چا خوښه وې دې ته دې کنه ورجمه کو فوز کبیر سره اته ورګاډه کو او که چا خوښه وکنه ادا کنه ګوشي وړي کې ولې نه سپی ما یې شو کنه مزای به دوته ذکر دل سره کنه په خیر سره ګولې دو غریب القرآن القدماء ربما يفتن لبدا بلال منوه او که دما کله کله الف تفسیر کو په لازم د معنی سره چې کیما خپل حکیمه نه دو هغه نه کو ذکر دې سره چې کیما لازم مناوي آیا ذکر کو دا لازم منا څه کنه چې یو لازم منا غني یو تعبیر کو څه بل تعبیر کو څه بل تعبیر کو مست اختلاف دې څه چې دا سمره باندې دې ګټکی حالانکه ټکی ټول مراد یو وی کنه وتفسح موارد الشمال بیا په څه شي مفسرین متأخر متمفسرین په دې کې تفسیر قدیم شي اجهات ته تبود لغت نه عملوي منا ټرنګ چې لغوي منا څه دوه بیوی راغله دغه دوه د خنو دوه کړه چې د مفسر ذکر کړو او پلاټ کو د زید استعمال لکنه دغه چې کا په کیمه کې مل استعمال لري کنه فاته لا شګردي ګردي کنه په متقدمه تنقیدات کو بیا کنه حالانکه یې دا مطلب نه وکړه چې دا مشکی معنا وکړه دا په ها معنا ده اي په ها معنا وشي یې کله زمونه وشي کنه او بیا شرای مختلفه به شي کله زمونه معنا بیان کوي یا بل کوم بل معنا کنه او مقصد خو دې ټول یو وي ولا غرض المطلوب في هذه الرساله سرد تفسيرات سلف بينها ويما مقصود كان قدير سلاح شيء نقل ده متقدمين تفسير نقل وكان بعين ذا نقل كور